وهمزه الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا دزنا نوې سبق دی دا وهمزن ویل شي وهمزین ویل شي الله الله لاما لامي ټول صحیح دي معنا یې دا ده ولو اول الضالین کلام باریک وایا دا څونه وی چې والله ولا ولا الله ولا ولا الله عجب والميم من مخمصة ومن مرض او ميم په مخمصة کې دا باریک وایا د خاده وجه غټ نه کې مخمصة فمن مرض او په مرض کې میم باریک وای چرته دراج وجه ډک نه کې چې فی قلوبهم مرضون غلط غلط ای معنا شو د تفخیم د حمزه نه چې حمزه ډکه مو آیا خاصتا و امر بترقیقها او حکم کو چې حمزه باریک وایا بعد دخولها فی الحروف المستفله حمزه د حروف مستفله نه داغي کیدا داولی وای دا سې وکړ حمزه نشي ویلې ها پر اعوذ اعوذ اعوذ نشي ویلې ها ژوندۍ مثالونه در لمخې نه ناس تیر غالي پوه شئ کنه باریک بداوه مطلقاً لکه الحمد کې حمزه د اعوذ کې اهدنا کې برابر خبره ده که د حمزه نه رستو غټ حرف او که باریکی باریک حرف څنګه ده لکه الحمد اعوذ اهدنا اگر رستو ته غټ حرف لکه الله صحیح شو په دې ټولو کې د حمزه خیال وساته بیا ګورا دې ځکه بعضي شرح والا ذکر کړي وای مصنف رحم الله زکه و چې حمزه باری کو وایا چې پدې کې شدت ته شدت پکې کامل ده نو د دې وجه نه باری دا خبره صحیح نه ده په قاف او طا کې شدت ته بیا هم باری کوایو ها قاف کې شدت ته بیا باریک وایي نه دې کې د شدت خبره نه ده دې کې دا وایي چې دې کې صفت د استفال د باریک ویل کېږي نو باریک وایا بیا دې کې الجواهر المضیه والا ذکر کړي په حمزه کې اول خو ګوره په النشر کې ناظم صاحب ذکر کړی ابن الجزري صاحب کتاب د النشر هغه وای وای کده حمزه نه رستو یو حرف رالو چې د دې مجانس ته مجانس سره وای یو مخرج والته یا مقارب د مقارب سره وای چې صفت کې ور سره نږدې ده یا مخرج کې نو ای بیا به د دې ډېر خیال ساتي اهدنا کې ور سره سره راغلي مجانس راغلي او اعوذ کې ور سره سره راغلي مقارب صحیح شو پویږي کنه پویږي وای په دې کې اکثر خلک غلطيږي او داسي ادا کوي کل متهوع هغه سړی چې هغه په زور باندې الټای کوي ها او دغه شان حمزه دا کوي څنګه لکه مثلا اهدنا ده نو ته او اهدنا یو ها التها ادا کوي یا اعوذ دا بس شي شي دا بغلطي شي پدې کې ګوره چا یو وجه ذکر کړی دی د چا بل چې دا ناظم صاحب د الفاظو لري ذکر کړی چې په دې کې دا حمزه باری کوي د دې ټولو نه اے چا وې دا زکا او دا زکا او دا زکا د ټولو نه بهتر جواب دا دی چې هغه په خپل زمانہ کې څه خلق کتلی چې دې کې د الفاظو کې غلطي کول نو تا ته ذکر کړ وینه شو ته به یې را دې کې غټواله ناراضي هغه اورېدل او بس هغه ذکر کړی بیا په دې حافظه کې الجواهر المضیه والا وایي ويحترز فيها عن امرين په دې حمزه کې د دوو چیزونو نزان وساته یو وی باز قاریان دا سکی نرم ادا کوي دا غټول قاریان کوي باز نه ټول په نه شو لین پکې پیدا کی نرم ادا کوي اواز از د کور دغه تسهیل نه دی خو پوښوي کنه څومره غلطیان اوس د تلاوت کې وشي هغه دې چې کدا د عوامو تو کو نو په جړام شي د مزدار اواز ده دا زموږ قاریان ډیر زیات کوي فاما فاما دا اوس غلطی ده فاما نو دی یو خدا پاټ پکې مکوا په حمله کې څه وکوا دا پاټ پکې وای مکوا دویم د حمزه نه هام جوړوا دا بل غلطی ده او وای سلور مثالونه ورکړي دي ناظم سه یو مثال د علم ده بل د صفت ده او په اسم کې دوه مثالونه دي الحمد الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لا من الغا او دوه مثالونه د فعل دی او فعل مضارع دی او بل امر دی پوه شوې کنه اوس استاد سترګې شته الله بیا وی ثم لا مل الله لنا وليتلطف على الله ولو تو درته دې پورې د لام خبره کوي بیا لام په لله کې سوایا او علی الله کې اول لام باریک وایا ول الضالین کې دا لام باریک وایا لله کې د علام څوک باریک وای ځکه مخکې ته کسره ده خو ګورا په دې ځای کې څوک وای د مصنف صاحب اول لام مراد ده سي مراد دي ثم لام لله کې اول لام لکه شیخ زکریا صاحب ذکر کړی ویو ثم حاضرا تفتیم لام لله لکثرتها ځکه چې کثرت ده په او لام لنا لمجاورتها النون او لام د لنا باریک وای ځکه نون ور سره راغله په هر حال مصنف رحم الله دا الفاظ ذکر ذکر کړی چې داغه په زمانه کې په دې کې غلطیانې موجود شوي وي اوس به ورته موږ د ځانه وجه جوړو ځنې ته به سمې خوري او ځنې ته به نه خوري او شروحات بعضې په دې کې تفصیل کړی دی خو ما مختصرا درته وویل او چا چې دا خبره کړي وای چې مراد دا اے چا وای دا ویلی چې دا دویم لام جایز دی چې غټ شي ځکه یو خواته تا دا بل خواته طا دا وای دا مردود خبره ده امنح الفکر دا رضانا چا ویلی ولا الضالين وعلى الله کې بندغه شان لام سوي باریک به وي والمیم من مخمصه ومن مرض دا میم په مخمصتن کې باریک وایا زکه ورپسې خاد د خاد وجه ډک نه کې او په مرض کې درا د وجه د میم سنه کې ډک نه کې اے دا د وجه د غټ حرف نه چې غټ حرف سره راغلي زکه باریک وایا نو دا د دې دویم نه د کرقې تاو کې اولم باریک دی دویم باریک دی نو دواړه پکې راوړل صحیح شو دومره ډېر دی دا